بالمعنى اللغوي جهاد عام دی او قتال خاص دی د جیبی نه به شروع شي او په وینه به ولګي مجموع البحاره لغوی معنا کوي د جهاد هو المبالغه واستفراغ ما في الوسع والطاقه من قول او فعل جهاد الرجل في الشيء په یو څیز کی انتهایی کوشش کول ای جد فیه و بالغه. قرآن کی بالمعنى اللغوی و پیری ذکر دی سوره لقمان 15 په جهاد کې دو تقسیم دي یو په اعتبار د ما به الجهاد الا دویم جهاد به د چا سره کوي دانه چې په مسلمان پسې اصلح راخلی بين جهاد بالنفس معانده باطل بكل قوة تتعلق بالنفس والبدن درين بالمال انفاق شو سلورم جهاد بالقرآن مکیو صورتونو کې چې چرته جهاد راغلی دی نو د هغه معنا اوندا ده ځکه مکه کې قتال نو د مشرکانو سره فرقان معنا واضح کړه اشکال ته ضرورت پاتې نشو دو پنځوستم د سوره فرقان وی فلا بنظم جهاد بالدفاع وتفسير جماعة المقاتلين المؤمنين وقيل لهم تعالوا قاتل او د پښتنو رواج دا دی چې دو اصلحه د عزیز ولې د پاره ساتي دا ګناه دی ساته چې بارډر بزم کشمیر با آزادو وعدوا لهم ما استطعتم من قوة رات الخيل وأعدوا ما استطعتم من رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم اوم جهاد ټول اسباب مستعملول اتم جهاد بالقتال او اخیری سری داده او قران کریم کې چې جهاد ذکر کیږي اومدا قتال معنی ده ما به الجهاد دا اتا جهاد به د چا سره کوي فرق باطلا قرآن دا پینزو ذکر کری دی یو د مشرکانو سره وقاتل المشرکین کافه سوره براءت توبه 36 دویم د مشرکانو نه علاوه نور کافر فقاتلوا ائمه الكفر نانو سره بلسان سلورم حکومت اسلامی دی او دا یو سړی باغی شو سوره حجرات قرآن صراحتن دا پینزو ذکر کری مشرکان نو مشرکان نا علاوه نور کافر منافقان باغیان او اهل کتاب جهاد کی نو فرض عین خو جهاد کی انتظام ته ضرورت ته خپل بسامي تهذیب الاخلاق چې ورته ویل کیږي قران مسله د روجي ذکر کوي امور انتظام چې کپرای کپرای دی به نه خوږيږي یا ایو بالمعروف جوړه جامه خپل کور دیوانی نو د دشمن سره به څه مقابله وکي لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون خپل مینس کی تربگنی او دشمنی دا یو اسلحه راغستې ده نو قران حکم د قصاص ذکر کوي ستاسو د پاره په بدلا او ستو کې لوی ژوندون نه عقل والا چې بچي ولکم فی القصاص حیاتن آداب د جهاد یو نیت بدی صحیح اعلا د کلمت الله سورت بقرہ 193 میں وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله مدارک لیکي لا یفتن دبدبه د کفارو ختم شي مسجد حرام جهاد قتال بنکه البته مدافعه کولې شي سورته بقره وایي احکام د تقوا سره متعلق جودن او عدمن تقوا وا بری بی بدر کمزوری وشوا نو بره په شکست بدل شي لکه خود سوره انفال دا ذکر کوي فَإِمَّا تَصْطَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فشرد بهم من خلفهم او یراوا خان شردا اصلی معنا ګډوډ کېدو لیکن دلته ته نسخ جنگ مراد دی کلان دې کو دوی لره په جنگ کې نو او یراوا په دوی هغه څوک چې رستو دوی د دې دا معنا نه ده چې هغه خیانت کوي ته خیانت وکنه نه فنبذ الیهم خبر ورک دوی ته د ختم علا سواء غلبه دی دا نو میلان ولی صلح تکی سورہ محمد کی پینتیس وام قیدیان با سورت توبه او داغی اول چرته مشرک مومی مرداروای فساد لسم حربی دی امن دی ولور که خیانت بور سره نه کوي ښا طالب العلم رانه دانه چې ته وټه کوي نه نه عزت او ثم ابلغهما منا که یو کس د مشرکانو امن وغوښ نو امن ولا ورکا درس کې به ما اول وی چې زمونږ په درس کې هر څوک شامل دي شي دوی خو دا کار ځکه کوي ذالک بانهم قوم لا يعلمون یو لسم سو سړی به د فوج نه وباسي لکه زمونږ آرمی دنیا کی نمبر ایک آرمی ده همت دی الله نورم خکی هر څوک په زنګونو سملی خامخا د فوج نه سوس خلق لري کول قالو لا طاقت لنا اليوم بجالو توجنو دی گل دیو پرسی دی ناشکری بشوی درس باو نو ملګرو باندې ما سختی وکړه هغه فایده منه او بوټی تی ولګیدا دولسم په قیدیانو حکم شرعي جاری کول سوره محمد او داغی سلورم آیات دی زما خبر اوري نو همیشه د مانځ په وخت او د امامتای د جمع په وخت امام سلام ګرځي او که څوک پاسی هغه به طالب العلم تکبیری تحریمت پاتی میدان جهاد دې میدان جهاد الله یې رنکی صلات خوف الله ذکر کړی دې طریقه یو سل یو لسم طرق د صلات خوف غني ذکر دي میدان جهاد کې هم د منځه پابندي کول سوارلسم میدان جهاد کې الله یادول ذکر الله پنځلسم، آلات د حق د ځان سره ساتل دي. قرآن کریم ابتدائی اصول سورة بقره کی ذکر کئی. قوانین د جهاد انفال توبه سوره محمد فتح ذکر کړی دي درمیانی اصول آل عمران چې کله ملک فتح شو جماعت جوړ کا اصول خمسه فتح او شو قوانین سوره محمد فتح بقا د دین په مدارسو ده دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ترننی 1441 طالب او عالم طالب ملا بقا د دین په مدارسو نشر د اسلام چې راځي په دعوت سره راځي تحفظ د دین سرحدات بارډر ملک نه وې نو موږ به درسونه کله کړیو په جهاد سره راځي د دریو وړو خیال ساتل پکار دي بقا په مدارسو نشر د اسلام به دعوا تحفظ په جهاد سره ملک په دې بچي او دغه وجه ده چې قران کریم کې مستقل سورتونه په جهاد راغلي دي انفال وګوره قوانینی جهاد توبه وګوره محمد وګوره فتح وګوره لیکن ما ویلو چې مبنا د جهاد په قوانینو نه خپل ځان خکا تهذیب الاخلاق کور د سم کا تدبیر المنزل اطلس قواعد چیزی آل عمران کی واعتصموا بحبل اللَّهِ جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته عقیده یوه منګول په قرآن او په سنت ارکان فعال نو د جماعت لپاره فن پکار دی يفعل من خير ځان با د جاسوس نه ساتي چیرستا جاسوسی وشي هندستان مثلا زمون حریف ته کرنل دی وپیژني جرنل دی وپیژني نه نه د اغیارو نه بزان ساتي سوره حجرات چې وګورئ نو پاغي کې و قواعد الله ذکر کوي کاش چې دې خلکو په منهج د مشایخو قرآن زده کړی وی. ابتدائی اصول بقره ذکر کئی درمیانی آل عمران ملک فتح بعد الفتح قانون بسی دریم مقصد دی کیم دو قسمه خبری ذکر دی یو ما يتعلق بمجموع القرآن د ټول قران سره تعلق ساتي یو صورت سره تخصیص نشتا او دویم ما يتعلق بالآیات الفرزا قواعد خبر اصل کتابه چې موضوع تو قرآن توحید نو تعرف الاشیاء بیازدادها د توحید ضد هغه شرک دی شرک پیجندل غواړي چې قران کریم دا غیرت څنګه او شرک وای ستا توحید منگا ذکر کرے ہو شرک ضد توحید پختو کی دریم طه اشرکه بامری موسی علیہ السلام الله ته سوال کوي چې هارون علیہ السلام زما ملګری کا شرکاء برخي خواره دي او زیدیان دي دی یو بل سره اسړې د ټولو نو کور چا کر دی موحد رجلن سلم لرجلن هل یستویان مثلا الحمدلله څخه است مثال ذکر شو ادله ذکر شو اصطلاحا الله قران کریم کې کړه ده نو یو سل یو شپې ته پیری قران کریم په قواحت تشریح سلور خبری ذکر کړی دی یو سورہ نساء کی دو آیات دی ان الله لا يغفر ان يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرك الله نه بخي ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما په دې کې رد دی په شرک د مولایانو د احبار رهبان ځکه دوی چې شرک کوي دوی ته پته وي نو قران افترا لفظ ذکر کو په الله یې دروغ وتړل کوي شرک نسبت الله ته فقد افترا دیم سورة نساء شپارسم ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا دعوام شرك عام پوهانه ده په مقصد باندې پیر دستګیره پنې کوي شي درم یړه مرا کچاوي چې یا علی بدت نو سې چلو شو او شو او شو لو ځان را مدد شي امانی ولی لمنست او ما للظالمین من انصار نشته د داس ظالمانو د پاره هیڅ مددگار فقد حرم الله عليه الجنه دا ام خدا پکې نشتا اسلام کی تنگی د په اعتبار د عقیدی اعمالو کی فراخی دا د شرک مثال دا سی دی خاون کور ته روان دی خزه پانګن ولاړه ده پردي سړی سین کوي خاون دانه بر خیر غلطی تیو شو نورا ستیمات رامات شو معافشتا شرک انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه الله په جنت بند کړی دی او مأواه النار سلورم او دا د خطیبانو بیان شو منګور ته فرمایي چې کله به ما درس کو نو مې ستاسو بیانوم شو که تیارې نه کړې دو د سوره نساء نو یو د سوره مائده دو اویا لغونی سورت حج وګوره او داری 31 وګوره ومن یشرک بالله چا چې شرک وکړ الله سره فکأنما خر من السماء لکه چې دې راتاو شو د اسمان نه توحید پشان د اسمان دی فکأنما خر من السماء هغه خلق دی اویریږي بلکې دا دې حقیقت واضح کړي چې په چا توحید او د سنت لفظ بد ګڼي د هغې محوه کوي دی د اسمان نه تاو شو فکأنما خر من السما خاتمه بل ایمان چرته نشي کېدی پریخودن کې د توحید مخړون کې د توحید ا هغه څوک ته چې اسفل السافلین تار تاو شو خر نو چې کلا اسفل السافلین تار تاو شو نو شیاطین الجن والانس او تهوی به الريح هوا پسې دې تلې دې هوا د الحاد او د ضلال قران پریدي سنت پریدي او د دې واضح مثال درگاه لچتکل لانشي نو فتخطفه الطير ټپسان راشي ښا ملنګان نو کوئی زما شکرانه راکا او څوک نه راکا نو څوک در باندې مالګه خرڅي څوک رانجه څوک خورا عقیده د توحید په شان د اسمان توحید دی پریخود اسفل السافلین تو ورزیدی او تهوی به الريح فی مکان صحیح مخړون کې د توحید مردار د شرک ته نجس دی د د دین د د ابرو د د مال احبار و رهبانو چې دا شیاطین دي هغه تختو قرلانه رضوان سره بوتل درگاه لا او بیا لوټ شډینګ وشي ملنګان لوندان ابرو دی لاړه مال دی لاړ دین دی لاړ شیاطین الاحبار والرهبان ذالک دایات کئی چا چی تعظیم کو د خاصو نو خدا الله فانها من تقوى القلوب دا د اخلاص د زړونو نه دی ښه نو یو شرک لوی درو دوی دویم غټه گمراهی درم جنت تر بنی بن فقط حرم الله علیه الجنه ما نه کوي الله الله در بنی جنت بن کړی دی او سلورم توحید عقیده شان د اسمان ده توحید نه د مخ واړو اسفل السافلین تر ارتاو شوي ښا دا زنیم د الله کتاب وی دا ځان سره تعویز کا مخړون کې د توحید نه مردار د شیخ تا دین تیو تختیو ابرو الانا مالی لار احبار روحبان ملنگان مفردات د امام راغب شرک دو قسم ذکر کړي امام محمد الراغب الاس ثانی المتوفا سن 502 چې شرک ته انسان په دین کې دوه قسمه دی عظیم او صغیر عظیم اثبات شریک لله تعالی الله لره برخي خور غنل چلوې ځوان داسي کوي ایثار بابا پلان کې کار کوي پیر بابا پلان کې کار کوي نو الله سکی وزګار ناشته او محاوره دا اش اشرک فلان بالله دیتا لوی کفر ویلې کیږي ښا فقد افترا اسما عظیما ظل ظلالا بعیدا دویم شرک صغیر دی شرک خفی ورته ویل کیږي مراعات غیر الله د الله سره په بعضی امورو کې کار کوي ریا کوي شرک صغیر کار کوي منافقی دا دکی کوم ځای ته ځي دا مجلس مناسب خبرې دي سټ کو کړي د خلکو په مخ کې هوا ته ګوري هوا په کوم طرف ته نو کارګټه پس په طرف روان دي شرک دو قسمه عظیم د الله صفت مختصه مخلوق لور کول صغیر بعضی امور کې د الله سره بل څوک شریکول عبادت کوي دی څنګه راته هم نو زر تسبیح ور سره نه مېلا خو په سلوم پوره کیږي په لسوم پوره کیږي نن سبا چې ګوري حتی تم دا عامه شوی د سترګې به د جمعې د مړي په شان توري کړي ادا لوی لوی زلفې به ساتلی اپزان به هسو تیل می لګولی ادا وګدی تسبیح به ور سره چا به څټ تا چولی او څوک به په زور باندې وموي خایر چې دا خلک واوري چې د خامخا څه نه څه وي ها محلا حقیقت ته شرک ذکر کوي حجت الله البالغه او دا ګران کتاب دی سیندی سے بداوی پنځپیر شیخ رحمه الله بداوی صحیح سبې ته وی او د هغې مثال چې د بعضې معظمینو دپاره په دې مخلوقاتو کې څه آثار عجیبه شته امور تکوینیه زور کول صفت مختصه د الله ته غیر الله لره ثابت کی نو چې کوم تزلل عجزی د الله د پاره کوي نو هغه ته مخلوق لرم ثابت کیخه سلورم فوز الکریم لکه مجوس مستحق د عبادت غیر الله وګڼي لکه مشرکین پنځمه موضح القرآن په تفسیر د سورت بقره کې شیخ تشاپور فرمایل چې پنده شیخ د غزل راغې نو وی موضح القرآن قتل ضروری دي تی چلو شو چې چا یا علی مدد وی پیر دستګیره په نیکۍ شي لویا ځوان را مدد شي ا دا شو کنه خزه در باندې طلاق شو اگر مرد یا عورت نے شرک کیا نو ان کا نکاح ٹوٹ گیا خدا علماء دیوبندی فا دا پیله خبر ده چې معتازان لا ځان ته دیوبندیان ویو نو دیوبند دیوبند کې خو هندوانم ګرځي دیوبند چې سوی هغه واضح ک خلقو ته نو بیا لیکي چې د شرک مطلب څه دی کې الله کا صفت غیر نه جاني د الله صفت عقیده دې دا غني چې دا بل کې شتا مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر ایک بات معلوم ہے حاضر ناظر والا وہ جو چاہے کر سکتا ہے تصوف والا ہمارے برا بلا اس کے ہاتھ میں ہے خوب الداغس ردی مالک النفع والضرر موزح القرآن د شاه عبدالقادر رحمه الله بهترینه ترجمه او دا به محاوره کړی شیخ الهند رحمه الله دا فوائد عثمانیه پورا شوه نو تفسیر نو خشاګر دوی هم دې ته چې د استاد هغه عملیات او د استاد هغه لیکل راجم کی ترتیب ولور کی نو دای با محاوره کړی دی اسیری مالټا د انګریز د برټش کلب مخالف وی داغه د پټی پټی نه د مخالفت आवाज کمرشه وی اچاتی غوخی غوڅه کړی وی نو داغی نه بوم د انګریز مردباد آواز راتو او هغه لیکي چې زه که الله رانه تاسو کی نو ما سره بل هیڅ عمل نشتا خو زه ورته دا خپل تفسیر په تحفه کې پیش کوم دا مسله واورئ بعضی خلک په دې مصیبت مبتلا دي خزه کافره ده دهریه ده کمونیست ده دیو ما ور سره نکاح کړی دی نکاح کی دا شرط ته چې تبو مسلمانی او غبو مسلمانی ښا ورنه نکاح نشتا للمی پیدا کیږي ها خزی یا خاون شرکو کو نکاح مات چې نکاح مات شو خو الواد للمه شو کنه نو شرک وی دی تا چې د الله صفت مختصه په غیر کې وګڼي عالم بكل شيء هو الله وحده عالم الغيب الله اطوي دیم پیگی فلانه پویگی د دریاب شګي ورته معلومیږي زما چرت پیژني فعال لما يريد صفت الله ده او ذات مخلوق لور کی مالک د نفع او د ضرر الله دی د الله چې سم تعظیم کوي دغه سي تعظیم د غیر الله شروع کی لکه مثال په تور سجده الله ته ده نو ته غیر الله ته قبر درگاه ته هم کوي اواز ورته کوي فلانی را مدد شي دي ته ویل کېږي شرک د الله صفت مختصه بل ورکول مرجان بما لا مزيد عليها يا بما لا مزيد عليه د شرک یو لس قسم ذکر کړی دي که تفصیل د شرک کوي افرادو ته ګوري نو انواع ډیریږي ځکه دا الله صفات لا تعد ولا تحصى یو صفت مختصه ده الله بل چاله ورکه شیخ دی لیکن اساسی خبره دا ده چې شرک اولا دو قسمه دی فعلی او اعتقادی ما جهاد کې ذکر کړی او انفاق فی سبیل الله درس لذي ځان سره څپنګه مناسب وي سه اسراف مکوا ځکه جهاد کې انفاق ته خامخا ضرورت پاتې کیږي پیدا کیږي خو خپل د طاقت مناسب فضولیات نه اقسام د شرک کو معنا اصطلاحي ذکر شوا اولا دو قسم شو شرک اعتقادي او شرک فعلی فی العبادت والدعاء شرک فی الالوهیت ته تحلیل تحریم شرک فعلی زمنګ مشایخ مشهور اقسام د شرک ذکر کړي فی العلم في التصرف في الدعاء في العبادة لا مشاحة في الاصطلاح مرجان وی پس دکړه دا خبره صفه 14 کې چې خداوند تعالی لفظ خدا نه دومره څه جوړول نه دي پکار وګوره فارسی لفظ دی او د الله لفظ تعبیر دی مستقیم ها ټیک ده غور الله وایا باری تعالی وایا الله دی وی نو دا اسم دی د پاره د ذات د باری تعالی مستجمع دی جميع صفات د کمال لره منزه دی د جميع شعائب د نقص نه لفظ الله دی چې وی نو د دې دا مقصد چې لکه چې دا تا ټول صفات د الله اجمالا الله لپاره ثابت کا او ودی وی لیکن د دې مسلې نه مستقله مسله جوړول نه دی په کار هغه اصل بدل نه پاتې شي اولا شرک دو قسمه اعتقادی او فعلی مرجان وی چې د یولس قسمو د شرک رفع کوي رد کوي مرجان اول ذکر کړی دی شرک فی التصرف ملګری دې ته خو ګورئ صفه 14 کې غیر الله ما فوق الاسباب متصرف فی الامور غنل غیر الله هر څوک چې وی ولی دی نبی دی پیره دی فرشتہ ده ما فوق الاسباب سبب نه یی او ته یی متصرف فی الامور ګڼی غیر الله ما فوق الاسباب شیخ رحمه الله زمون ذکر کوي د شاپور دا غترو تور کاکا وفات دي نو ویو عالم راغلیو عقیده د توحید نه وا هغه وخت کې دا ټیپونه چې دا ډیر کم کوزو خو د تورکاکا سره و هغه ورته پټې خېو نو میلمه هغه ول څه غلا و غیره راوستو ویدا څنګه وستا سو خان مولا دا سی وی غیر الله ما فوق الاسباب تغلطه السبب ژوندې دې زی رازی ما خپل مرجان کې لیکلي دي چې فما کان بسبب فلیس بشرکین خلقو باندې اشتباه راولي غیر الله ما فوق الاسباب تحت السبب دې غشرک نه دي چونکه دا شرک مبدا د شرک په دې ټکی ځان پوه کوي قبرستان قبرونه ډیر دي هر قبر له څو ګډ نه بوزي نه پي وړي خو د یو قبر نه ستا تمه شوه لکه نن سبا دا میلی به بندی او کنه به عرسونه چې کیږي د پیر بابا عرس دا بنوسیان را رواني اکثر اکسیډنټ کې وشي دا او عقیده دا چې د متصرف دی سوا اختیار شته نو منختی شروعی خواه نغدي شوروي په ټيکه يې درګاهونه ورکړي سيدو بابا له راشي الته ملنګان ناستی هغه هم په ټیکه ورکړي نو دا مبدا د شرک فعلی ده عملی شرک چې تکای نو اول بستا عقیده په بار د دې کی چیرې دا سړې د خاونو ها نو د شرک فی تصرف نفی په قران کې ډیره زیاته کیږي ځکه مرجان وی چونکه دا شرک مبدا د پاره د شرک فعلی ده نو د در رفع ډیره کې دي شي په کلام الله کې مثال ما ویلو چې دا د یاداش یو مثال سوره انعام چې شروع کیږي دا یې اول الحمد لله الذي خلق السماوات صفات ټول صفات د خدای توب د الوهیت خاص الله لره دی دعوه شو الحمدلله خبره دی تخصیص کې ده دلیل هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونو زمکا کارسازی پیدا کړی دی تیاری ورنا ثم الذین کفروا بیان کافر درب فلسرا نور برابر گنی بربهم یعدلون مخړی د صحیح خبرې نه د عدول نه چشي الحمد لله رد الشرك في التصرف تيخا او دي ته خو ګوري بیا غي شرك في التصرف اسم جامع لجميع صفات دا عقیده ساتل چې سوا د الله نه بل څوک یملک النفع والضرر ويتصرف في جميع الامور شتا غیر الله ما فوق الاسباب متصرف في الامور ګڼل په دې مقام کې دو عنوانات دي یو اثبات د دې تصرف الله لرا او دویم نفی ته تصرف ته غیر الله نه او کلمه کې دا دوړه جزشته لا اله نفی دا حقدار د بندګۍ بل څوک نشته خو کلا اله پس الا الله نو نو ته دهوی کیږي دغه نفی د جنس اله کوي نو اثبات وو کې الا الله سوا د الله نه حقدار د بندګۍ سوا د الله نه بل څوک نشته لا اله تخلی تخلیه دا مقدمه ده په تحلی باندې خیرن خچنی خیسته جامې واغونده اس پروا فیدنه کوي هغه به خیرنی شي زنانه کالی اچی جامی اچی نړمبه بدن پاک کی تخلی مخ کی دا لا الہا نفی د جنس حقدار د بندګۍ ته وکي نو الا الله اثبات او د دې عبارات کلیه چې اثبات تصرف الله لرا یو لام دی الحمدلله حرف اللام دلالت په ملک او په ملک باندې کوي ښا دین لفظ د او د ملیک دی درین لفظ د ملک او د ملکوت دی سلورم لفظ د حکم دی لام چې دلالت کوي په ملک او په ملک باندې سورته بقره ان الله له ملک السماوات والارض له صرف الله لرا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لام چې دلالت په اختصاص کې قران کې 37 پیری ذکر دی مش نمونه خروار سورت بقره یو سل دو تلیختم کی دویم سپاره پی شروع کیگی لله المشرق والمغرب او خاص الله لرا مشرق و مغرب دی حقیقی دا دعا لله نام در یادی لله ما في السماوات وما في الأرض يو حفلان دلالت په ملک او په ملک کوي نو دویم لفظ د مالک او د ملیک نو سورت فاتحه مالک یوم الدین سوره آل عمران شپږشتم قل اللهم مالک الملک لفظ د ملک علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض اوس ما ذکر کو او قران دا غنو زینو کی ذکر کوي لفظ د حکم ان الحكم الا لله سوره یوسف کی نفی د تصرف د غیر الله نه چې ما فوق اب متصرف فی الامور سوا د الله نه بل څوک نشتا یو د یو خاص پیغمبر نه نفی کوي لکه سورت مائده کی داغی پنزشتم آیات د یو خاص پیغمبر نه دې لپاره ویو چې نفې د تصرف ته یو خاص بنده د یو خاص پیغمبر موسی علیه السلام وی انی لا املک الا نفسی و اخی دیما علی سبیل العموم اوه رامدد کوي هغه کسان چې تاسو په خیال دې سوا د الله نه اقدار ندی کشف الضر عنکم نفی د شک په تصرف انا دا آسان اولو فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحميلاً دریم نمبر عن جميع الخلق على سبيل الاعميه فلا کاشف له الا هو نشته هیڅ لري کون کې لره سوا د الله نه بل څوک ویم سس کبی خیرین کلا رسی تا تا خیر څه خیر او خوشحالی الله تا ته در رسی نو الله قادر داغه په اتمام فهو علی کل شیء قدیر دا الله پاس باندې وسوالا رد شرک فی التصرف دیو خاص بندنه د عامونه احادیث په نفي د تصرف کې د غیر الله نه چې سوا د الله نه بل څوک واقدار نه دي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دیر دی خو مونږ به تورې نمونه به چند ذکر کو فاطمه الكبرى رضی الله عنها نبی علیہ السلام ورتوی مشکات کې صفحه 460 چې فاطمی رضی الله عنها د خدیجه کبرا رخی رضی الله عنها لخت جګر د ابراهیم نه علاوه د نبی علیہ السلام الواد صرف خدیجه الکبرى رضی الله عنها نو او دا سیدان چې دي نو دام د فاطمه الکبرى رضی الله عنها الواد کربلا کې صرف زین العابدین پاتیو مشو کچ بچیو یو سیدو ډېر غټ پیجدي کړو تمغه زهبیه حاصله کړې و ډاکټر شیرلی شاه سیدان اکثر شرک دو کې ډیری یروي چې دې پکې ته نه وي مقصد دا و چې د شرک جړه به ختم وا اوږد حدیث دی روایت د مسلم ما پیش کو الفاظ د بخاری او د مسلم بدل بدل دي یا فاطمه بنت محمد سلیمی ما شئت من مالی دنیا کې څغواړې وغواړه لا اغنی عنکی من الله شیئا زره بر واقدار نیم بیا پرز قیامت نشتانی مکو دیتا یقینو لو زمون عمل دی دویم ابن عباس رضی الله عنهما وی زه د پیغمبر علی السلام ردیفم څه بهتر وخت سورلۍ نبی علیہ السلام سره د کاکا زوی ناس نوې یا غلام الکا کشرو د الله نه طلب د حفاظت کوا نو تاب محفوظ ساتي ابن عباس رضی الله عنهما ته وی ترمذی امام احمد مسند او نزدی مشکات صفحه 453 کې نفع او ضرر د الله سره دی رفعت الاقلام وجفت الصحف دریم عبدالعزیز شامی ابن جریر تبری اتم جز صفحه 147 کی وګورئ او پاغي کی دا الفاظ دي عبدالعزیز شامی د خپل پلار نه روایت کوي وکانت له صحبه صحابي وو دا وی من زعم ان الله جعل للعباد من الامر شيئا د چا دا عقیده وه خیال یې و چې الله پاک په دې بندیانو کې چا لره څه اختیار ورکړی دی، فقد کفر بما انزل الله علی انبیائه یو قرآن نه ټول انبیاو چې څه رالیږي باغو سو وحی راغلی دا نو دې کافر شو ها ولی وی انا له الخلق والامر پیدائش تا اللہ پا اختیار کی خاص تا اللہ پا اختیار حکم دا اللہ پا اختیار تبارک اللہ رب العالمین صلورم ام المومنین پښتانه اوس خو دی وینا ها ستړي دي چې رام چرته نه چې ځان له وسګار وي د ماندونه ډیری د نن زمانی خورلنی سړی الفاظ نشم ویلې زمونږ مشایخ ووي څوک به یوري خو زبه لنډه دا وېما چې سړی خپل لګېدو ته نه پریدي ورنه بل لفظ پکار دی لا سړی تلې نه خولي خولي هدا ورته خامخا سي کتلی چې دې بس په ډیپریشن کې راوالم یو فلانه شي کور کې نشتا نه نه مړه خو خورلن هغه دا المرأة الصالحه چې ته ورته وګوري سر رد کا ستړی ستومانه لاړ شي دا ستا د پاره سبب د دمی حکم ورته کوي ستا منی ته نه یی ستا او ستا د مال حفاظت کوي خپل د نفس او د مال حفاظت کوي ښا فالصالحات قانتات المرأة الصالحه دا نن سبا نشته ښا څو ټو ټول کوڅه ګشتي دي نو دی پوری می خبره کولا چې پیغمبر علی السلام به عدل کو زمنګ په خانو مشرانو ها دو ساتلی با دری به ساتلی خو یو به دسمنو به بل به بيدستا اسلام کې حقوق ډېر زبردستی بې دستې خپه کېږه مه ستا خاوند چې په ورځ د قیامت پاڅي نو اول نه خبیدای وشقه ساقطون دی به نیم پاڅي ښه ګذري به یې ښه د بې دستې الوات به هم پېژندې کېده اوله به فتذروها کالمعلقه سلور وکه خو چې طاقت دي سلور بکای خو کمری به جدا جدای اول ورکای عرب کوي خود عرب سره اسباب وسایل شتا عربو کې طلاق دا که خو لفظ نه دی پښتانه دا لفظ بیا بیا وی خو صرف دې مرد کې ور سره یاد دي کې هر یو سړی دی وګوري یو دوا درې نو چې درې نو لاړه خابه خبره بل چا نکاح کړی او هغه که بیا طلاقي وو ډېر ښه وي او که هغه طلاقي نه وو ښه ده هغه نو دې پورې مې وي چې پیغمبر علی السلام به چې یو شی به د بهر نه چا هدیه ډالۍ راوړه مشکات المصابیح جلد دویم کې نو ویش وکړو عدل انصاف وکړو وی اللهم هذا قسمی الله ته زما ویشو فيما املک زه د دې واکدارم فلا تلمني فيما تملك ولا املك پیغمبر علی السلام د ځان نه نفي کوي ښا پنځم عابس ابن ربيعه عمر رضی الله عنه یې نه تب مرزه تماما اشتباه راولي یا غلی کینا عمر رضی الله عنه حجر اسود مخکې حجر اسود خلو يقبل الحجر نو چې کله د حجر اسود مخ کې شو نو دی حجر اسود ته وی الله پاک دې مونږ ټول ته اوخی خو په د مزدوري په نیت باندې نه د عبادت په نیت باندې د عربو ډیره سخته مزدوری ده پراکرس غواړي نو حجر اسود ته وی چی انی لاعلم انک حجر ما ته خپته ده چې ته یو غټه یې زمونږ پښتانه د درگاه غټه د حجر اسود په شانته کې عمر رضی الله عنه ورته وی چې ته ګټای ما تنفع ولا تضر نه د کې نفشتا نه ضرر د فکولې شي ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك که پیغمبر مینه ویلی درې رسول د الله صلی الله علیه وسلم مين ویلي دلې چې ته خپلولې نو ما بچری نه خپل کړې علما ګن فواید محدثین ذکر کوي یو اشاره کوي دی خبري وته چې زتا خپلوم اتباع د پیغمبر پاک کوم ښا دوم مشکات المصابیح کې دی شپغم پیغمبر علی السلام ابي هريره رضی الله عنه چې پیغمبر علی السلام وی نه ز تاسو له صدر کول شم او نه من کول شم انا قاسم ویش کو ازعو حيث امرتو بخاری روایت ته وم ام المؤمنین باندې چی پیغمبر علی السلام څنګه لرانه نو نبی علی السلام خو ما شومان خولول وی تاسو ما شومان خولوي وی موږ یې خو نه خولو نو پیغمبر علی السلام ورته چې الله پاک پستا د زړه رحمت ویستي او اخیری روایت پیغمبر علیہ السلام عبد الله بن حواله روایت ته چې پیغمبر علیہ السلام مونږ لیدل قیمت راوړو هیڅ شی مونږ را نه وړ وکړي دو ډیر زیات نو پیغمبر علی السلام فرمایل دعا وکړه چې اللهم لا تکلهم الیا الله دې ما ته مسپارا مخلوق دی الله مخلوق ته نه محتاجی نفاذ عفوان هم ز کمزورم ولا تکلهم الى انفسهم نو دوبا عاجز شي اولا تکلهم الناس خلق به په ضرور شي د دیو جنا دعوات المکروبین د غمزپلو په دعا کې سوره انبیاء کې دعوات المکروبین پیغمبر علی السلام ذکر کړی دی د پیغمبر علی السلام دعا د انبیاء هر پیغمبر ځان له مختص دعا ده اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت فرض مانځ پسې دا ویل غواړي الله ستاسو رحمت امید کوم ځان ته مې مسپاره تحفت عینین رخت سترګي اچ زما څو امور دي واصلح لي شاني کله چې سدي او څو لا اله الا انت متصرف في الامور په غیر د الله نه بل څوک نشتا باچا راغلی شي څوی بس به کو